په سند تبصره شوي وه او متن پاتې وه راغی او سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اهل نجد نصائر راس وو سودا اعتراض نشي کولای چې دا رجوع په دې مقام کې مبهم دی ابهام خو په حدیث کې موزری د هغې جواب دا دی چې دا رجول په دې مقام کې کوم مبهم دی نو دا خو صحابي دی ابهام په صحابو کې موجود نه دی یا ودا وایو چې دا په سند کې هم نه دی ودا واره وی چې دا په سند کې دی استمشدا اذا څوک دی اکثر اذا زمان مثال به نجد اوچته علاقه کوي پته ولګېدله چې په ناجنیانو کې ښه خلک وو. بریلیم محمد ابن عبدالوهاب ته اوسوي په ټول نه اهل نجد باندې رد کړي بیا د هغه په مناسب باندې مناسبت باندې په دې وبان هم رد کړي او ذرا بیا یې بچ رسې کار پیغمبر اسلام فرمایي نجت دلته قرن شیطان نه قرن قرآن چې دی هغه پاړوګرو ته یي جنات او ماران پکې یری شیطانان پکې یری نو نجات قرن شیطان دی او دیو پیرین او شیطانان ته یو بند بندولو ته وي نو دلته دیو بند او نجات کې قرن شیطان نو په دې مناسبت باندې به وي دا دیوبان هم قرن شیطان دی حالا چې دی استاد شیطان دی او تدا خبرې کوي سائر الراس خو د سړی صفت شي جو مرفوع دی او کو فعال نه بیان شي فاعل مجرور دی ظاهر دا چې حال دې په حال کې چې سائر راس مرفوع یا منصوب طالب العلم طالب علم دې خبر ته سوزګاری چې سرونه به هندیو سر به ګمنځیو مال دا واز ګناره دا مونږه دې خو نه کیږي دې سوي دا د اواز ګناه دی چې و دوي لکه د مچی اواز یا یې خپل تپوسونه مرتب کول چې دا دا تپوسونه وکړو یا کسان ورته خودنې کړې هغه ملاحظه کول دایره تیری دایره تیری یا د نوي انسان دا یو طریقه چې په سرمن دړمن وي هغه د ځان سره خبرې کوي ته فکر راوستي ولا نفع ما یقول د دې سره چې صحابه په غیب نه پیدا غیب دان دو د خپل استاد مولانا مدني قول نقل کوو چې مولانا مدني وي ان مطلقات الاسلام رسول الله اسلام او فرمایل خمس صلوات مجروسی خمس صلوات چې دي دا خو فرایض دي دا ان تطوع دا خو دا نه مستثنا شو دا تطوع استثناء دا فرایض نه څنګه معروف مسله ده مسله د لازم نفس شروع د احنافو او د مالکیو په نسبت باندې نوافل په شروع باندې لازم ګرځي کې فاسد کو نو قضا کوي د احناف باندې کې نوافل په عذر فاسد کړه او په غیر عذر او د امام مالک په نوم باندې چې بی عذر فاسد امام شافعی صاحب دا غي په نوم باندې مسله ده د زمن نه په شروع نشتی کومه طبقه چې هغه په لزوم باندې نه دی قیل نسائی کی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تو تو نه تو کو وی ما تکا ولازم دې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم جویریه بنت الحارث د جمعې په ورځ باندې روزه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم دی افطار کړی ولازم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روزه ماته په لازمه نفع بشروع باندې دغه طبقه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم با نه د صوم تطاو کو به اکثار کو نه خدا مقصد نه چې قضې به نه کړی یا دا د کوم وخت خبرې دي جویری تر رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی و چې د جمعې ورځ روزه ماته کړه دا مقصود چې به روزه نه نیولې صائم متتعدی د نفس د حدیث مسترب روایت دی خدا خنشته وی چې بیرته خزای به نه کړی یا دا چې روزي ونه لا به ما تک کم خلک چې په دې قیل دي چې تطعو په شروع لازمي دي اول حدیث د حفصه او د عائشه دی ابتداء د تطوی کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اقضیا مکان هو یوم اخر صحیح حدیث تو می سرمه روید دی په تاریخ کې رسول الله اسلام دې ته وی چې دې په دې باندې بل ورځ په دې راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هم دغه شان دي فتوی ورکړي ابن سیرین دانه سره تخو کړی چي روژه او مونځ يې هم په شروع باندې راځي وګرځي کشف الباری کې مولانا سید الله خان صاحب دا تحقیق کړی په دې کې ذکر د حج نه راغلی دا رقم کلمه شهادت هم نه ذکر شوی خمس صلوات خبره شروع شوی کلمه شهادت خو ذکر نه ذکر شوی چې دا سره مخکې مسلمان ذکر حج لکه نه راغلی چې یو خو او د عمر فرض دی او دین د دې وای نه ذکر حج نه کړی یا غریب یا کیری چې را مخکې راغلی او یا متحج نه فرض شوی وتر یې نه دی ذکر کړی ځکه وتر فرایض نه دي واجب دي او دا نه مسله ده یا وخت وتر نو وتر په نه مسله دی نه شوی منهیات نه دي ذکر ځکه دا عین اسلام به دي منهیات خو ځکه ذکر کوي چې اسلام په دار کې رکاوټ دی نه چې اسلام دی لا جید ولا انفسهم ظاهر کې اشکال دی چې نقصان خو ټیک ده چې ممنوع دی ولا عجیب څنګه ذکر کوي زیاده خو مطلوب دی سو کوئی دای استطرادان ذکر کړی څوک وایی زیادت به په املا کی نه کوم دی په تشهید وخت راغلی وو. یا د دې سری خصوصیت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشارت په جنت ورکو خو ظاهر ده چې دا په دې ځای کې د تعلیق صیغه ویل شوې ده، افلح ان صدق، او په ځینو کې ځینو کې افلح وابیه د تیقن صیغه ذکر شوې ده، افلح وابیه داغې جواب دا دی چې یا خو واقع متعدد ده غزان له واقع ده ځان ده یا بدا چې وایو چې نږدې رسول الله اسلام ان صدقه ویل دي چې هغه جدا شوی دی نبی رسول الله اسلام د تاکید سره ویل به بل اشکال دی هغه په بخاری پر روایت دی د مسلم پر روایت دی واویه لفظ افلع واویه دا کلمات دی واویه دا خدا قسم کلمات دی مونږ چې ته افلاطي وویل د جیب نه یو افلاط راووتل ناشون کې خبره راووتل خدا د ناپو خلق تعبیر دی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په تلو باندې د سیاست نه شریکي چې شیبه دي شي د هغوی خوله یې بالکل کنټرول وي او دا ته یو ځل خو نه شوي دا څه څلور پنځه ځله دا چل شوی دی بعضې تعویل کوي افتح وابیه افتح والله داغه نه دی جوړ شوی دی خو دا هم ډېره بهیر ده سو کوئی دا دا هغه خبرې وی چې ناس کنه وراغلي دوستانه هی راغلي دا څه پته نه څوک په حذف د مضاف سره افلح ورب به افلح ورب ابيه دا تاییدات شلپی چې کوم جواب کړی دی عام مشران چې کوم جواب کړی داسې الفاظ چې ویل کېږي افتح وابیه دا د آفرین الفاظ آفرین د تصویب الفاظ د آفرین الفاظ کامیاب دې شاباش او آفرین دې د پپلاری هر چاله خدای داسې زوی ورکړي لکه دا چې پلار له ورکړی دی الله هر چاله دې الله توفیق ورکړي چې دا شانتي بچو له تربيت ورکړي لکه دا چې ورکړی دی قال فاكبر الرجل ماضين کې بلې خبره ده والله دا سره وخت ځای کوي کنه نه ځان تازه کوو نه بل تازه کوو او ځینې خلک چې دي هغوی وخت ځای کې ځان هم فاضا کوي بل هم فاضا کوي خبره مې نه پوي دا د نجد د علاقې نه لري راغلي او سایر راس فلند الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم او په کوم ځین کې چې د شک په لند الفاظ یې دا حل علی غیرو ازاله وکړه او چې مقصد یې وشونه اذر الرجل بس روان شو او څه ښایسته متعلم او او څه ښایسته معلم به جوړیږي لا عزیز علی هذا ولا معلم او متعلم چې په طریقې تعلیم کیږي دا د الله دی فضل او کرم دی هدا کامیابی ده او چې معلم په طریقه تعلیم نه پوهیږي او متعلم په طریقه تعلیم نه پوهیږي نو غم دې پریشانی ده وخت ځای پرون یو کس ته ما یو څه ویلي هغه بل څه ویلي بیا به ما یو څه ویلي هغه بل څه ویلي دی ماته وی چی ته دا دومره جلتی ولی کیی د مزی نیکبخته چی ستا غونته کی خوښ ما سړی جی ناست وی ته سو خلی ځای کی زما وخت هم ضایع کړی باجوړ وی مې نه نه بل ورځ وروسته کومل تکینه چرای او چای شروع ځان کې ځینې راغلم او د څه تبلیغیان راغلي هلته زمونږ په دې کې دومره وخت سره هغوی راته ستاسو ستاسو صفت وکړ او زه د هغې نه روان شوم ما خدای دې د هغوی بیخ نه باسي تا ته زما صفت کوم بدې کړي خو شوي ای ته دا ووایه چې زه دې مقصد پسې راغلی نو دا مې مرض دی زما څه شک و زه به ته جواب درکړم دغه شان دې په علاقه کې تنازي مسلي په ورځ ورځ بناشتي او لګي سړی حیران دی دماغ ختم عقل ختم دغه شانتې حالتونه د فیصلو دي. په دې ملک کې ورته امن راشي او په دې ملک کې ورته فیصله راشي. خدای کو دغه امن په شکر باندې پیږي. مواد د فساد او تخریب پر لکی امن کله راتلی شي نه مواد چې دی هغه د امن وکړي چې په ملک امن راشي مواد د امن چې ملک راشي امن راشي او تسلط او زور د دې خلکو دی چې هغه نه په خپل خبره تیږي نه بل څه کوي هم مشر یې څه کوي تنخوا څه ورکوي دا تنخوا ډیره مهمه ده ډیره څه ګټه شوه او دا اوس څه کوي چېرته تللی دی څه تا تم کوي دا دې کوی شي د باچا کېږم ها بس دستي چه دغه شانتی مشران چه د ملک د کفالت شي غل له سم بکم سړی کینی کنه په یوزی کې اوس غل له دې خلکو ته ګوري مو یو استاد الله دې اوس منار صاحب یو طالب ما ته چې سر نه راغی وکاله تیر کړی منطق موږ هم عثماني کې شریک شو شاملې هم لګولې او ډانګې هم په لاس استادان سخت مرعوب چې دا به تپوسونه کوي منطقي تعریف اخر یو ورځ ګویا شو مخصمانی کې تپوسو منارت بابا جل الله بخاری ما ته وکړو دا څه وایي هغه ته لاړ دې تپوسو بیا ماته مخاطب شو وایي دا منطقیان وایي چې علم په خپل نفس حضوري دی دا ډېر دروغ وایي دا پلانکې مولا اوس په دې هم نه پیږي چې کان چې دی هغه ډېر مجمل دی چې مونې چرته ویلې او جماعت له لوټي راوړې او مونې ویلې دا اوس مسلمانې سپیږي دا څه مصیبت دی زه چې دا مناطق واقع دروغ چې علم په خپل نفس حضوري دی زموږ په دې اړه خو علم په خپل نفس حضوري نه ده خو بلا بلا ده دا سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات وکړو د دې لوی کمال داو چې د خپل مقصد سکار یو ورلار او په کم کې د تشک او هغه یاد کړو هغه سمدستي امانت واغست او په سکونو متعلم شو او په سکونو به تر روان دي معلم کیږي او دا شیخ الحدیث او شیخ تفسیر هم جوړي دا اوس مفتیم دي او خلق ته مسلم دي کمال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باب اتباع جنازه من الايمان حدیث نه څو خبر معلوم شي صلات صوم زکات حکم ذکر شو زین علاوه نور اعمال واجب ندي مندوب دي حامد بصری مطلب خاتمه په خاتمه په خاتمه په خاتمه وګوره خپل جنازه مخکې تکا نن چې بلوړي سبا بتا نوږي ایمان د خوف او دریا نه مرکب دی باب خوف ایمانی تاسو دې دا او ګره کوشش کوا او په احسن مرتبه چلیږه باب سوال جبرائیل مل احسان یی تاسو په احسن مرتبه چلیږه او احسن مرتبه دا ده چې حفاظت د دین کوا او احسن مرتبه دا ده چې jihad کوا باب ادای خمس جهاد کوه او خیانت ونه کی او اکثره اکثره اصلا مرتبه دا ده چې خپل نیت د الله لپاره کا او اصلا مرتبه دا ده چې د عالم خیر خواهش الله د رسول خیر خواهش او چې په دې طریقه باندې و چلې دې نو اخر کی ګوره ثم استغفر ونذر ثم استغفر ونذر هم دې دا په استغفار استغفار قبر ته کوزیږه ها اوس او تاسو هم حاصل ویل شو استغفار استغفار باندې په کوته ځای چې د مالګي د خري چلونی شي او سبق به موږ باندې سبق قضا کړ او ته اول ورځ سبق راوړل شوی نو دا خو امام شافعي څخه